او څوک چې په خپل خزو باندې د زنا الزام ولګوي او دا غوي سره د خپل ځان نه سیوا نور گواهان نه وي نو په هغه کې د یو سړي گواهی دادا چې هغه به سلور زله په الله قسم خوري او گواهی به کوي چې زه په خپل الزام کې رښتینی یم لږ غور خو وکړئ په هغه وخت کې تاسو څومره غلطي کوله کله چې تاسو یوې خله د بلې خله نه دا دروغ اغستل او تاسو په خپل خله هغه سو ویل چې داغه په حق لا تاسو ته هیڅ علم نه وو تاسو دا یو معمولی خبره ګڼله حالکه د الله په نزد دا ډیره لوی خبره ده اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د شیطان په نقش قدم باندې مزه په هغه پسې چې څوک روان شو نو هغه خو به ورته بس هم د بهایای او د بدای حکم کوي کچری د الله فضل او دهغه رحم و کرم په تاسو باندې نه وي نو په تاسو کې هیڅ څوک پاکې دی نشو لیکن الله چې څوک پاکول غواړي هغه پاکوي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی بشکا کم خلک چې په پاک لمنو بے خبرو او مؤمنانو خزو باندې تهمتونه لګوي پاغوي باندې په دنیا او په آخرت کې لعنت وکړي شو او دا غوي د پاره لوی عذاب دی يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ناپاک خزي د ناپاک سړو د پاره دي او ناپاک سړي د ناپاک خزو د پاره دي پاک خزي د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خزو د پاره دي د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې دا خلک ورپسې جوړوي د دوی د پاره بخنه او د عزت رزق دی اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي د خپل کورونو نه بغیر د بل چا کورونو ته تر هغه مور نه نوځي تر سوچي دغه کور والو رضا حاصل نه کړي او په هغه کور والو باندې سلام وانه چوي دا طریقه ستاسو د پاره بهتره ده بیا کو چرتا په هغه کور کې تاسو څوک بیا نمومای نو تر هغه مور نه نوځي تر سوچ درته اجازت اونکړي شي او کو تاسو ته تا اویل شي چې واپس لاړ شئ نو واپس شئ دا تاسو د پاره ډیره پاکه طریقه ده او سوچ تاسو کوی الله په هغه ښه عالم دی البته ستاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې داسې کورونو ته ورننوځي چې هغه د هیچا د اوسېدو ځای نه وي او چې په هغه کې ستاسو څه فائدہ یا کار وي تاسو چې څه ظاهروي او څه پټوي دا غي ټولونه الله خبر دی وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون او اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو خجو ته وایا چې خپل نظرونه دی بچ ساتي او د پردې د ځایونو دی حفاظت کوي او خپل ډول سنگار دی نخ کار کوي بغیر دهغې نه چې په خپل ښکار شي او په خپل سینو دی د خپل لپټو پلوونه اچوي هغه د خپل ډول سنگار هیڅ ته نه ظاهروي سوا د دې خلکونه خاون پلار د خاون پلار خپل زامن د خاون زامن رور درونو زامن د خويندو زامن د خپل میل ملاپ خزي خپل مملوک هغه ماتې سړی چې بل هیڅ قسم غرض نه لري او هغه واړو الکان چې د خزو د پټو خبرونو لا خبر شوی نه وي او هغه دی د تلو په دوران کې خپل خپې پزمک باندې په دې غرض په زور نه وهي چې کم خایس هغه پټ ساتلی وي چې داغه پته خلکو ته ولګي او تاسو په غلامانو کې چې څوک د مکاتبت درخواست وکړي نو دا غوي سره مکاتبت وکړي کچري تاسو ته معلومه وي چې په هغه کې څه خیر شته او هغه ته د هغه مال نه ورکړي کم چې الله تاسو له درکړي دي او د خپل دنیاوي فائدو د پاره خپل وینځي د زنا په پیشه اختیارولو ممجبوروي تر سوچ هغه په خپل پاک لمني اوسېدل غواړي مونږه صفا صفا هدایت کوونکې آیاتونه تاسو ته درلېږلې دي او داغه قومونو عبرتناک مثالونه هم مونږ تاسو په وړاندې پېښ کړې دي کم چې تاسو نه مخکې تیر شوې دي او هغه نصيحتونه مو درته کړې دي چې هغه د یریدونکو د پاره وي الله د اسمانونو او د ځمکې نور دی په کائناتو کې داغه د نور مثال داسې دی لکه چې په یو تاخ کې دیوه پرته وي دیوه په فانوس کې وي او فانوس داسې وي لکه د ملغلری په شان ځلېدونکې ستوره او هغه دیوه د یو داسې برکتناکي ونی د تیلو نه بلیږي چې نه شرقي وي او نه غربي چې تیلې د خپل ځانه ور اخلي اگر کو ور ورته اون لګي په هغه کورونو کې داسې خلک سبا بیګا دغه تسبیح وایي چې تجارت او اغستل خرڅول هغوی د الله د یاد نه او د منځ قائمولو نه او د زکات ورکولو نه نه غافل کوي هغوی د هغه ورځې نه یریږي چې په هغه کې به د زړونو د یریدو او د سترګو د بینورکېدو حالت راځي د دې برعکس چې کوم خلکو کفر وکړو دا غوي د عملونو مثال داسې دی لکه په سور صحرا کې سراب چې تګي پی د اوبو ګمان کړي وو خو چې کله هلته ورسېدو نو هیڅ ونه مندل بلکې هلته هغه الله حاضر اومندو چې خپل حساب ورله پوره پوره ورکړو او د الله وخت نه لګي په حساب اغستو کې یا بیا داغه مثال داسې دی لکه چې په یو سمندر کې توره تیاروي چې د پاسه پری یو موج خور شوی وي دا غې د پاسه بل موج او دا غې د پاسه وریز لاندې باندې تیارې وي چې سړی خپل لاس را وباسي نو هغه هم نشلی دلې چاله چې الله نور ورنکړي نو داغه د پاره بیا هیڅ نور نشته آیا تو ګورې نه چې د الله تسبیح وایي هغه ټول هرڅ چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او هغه مارغان هم چې په خورو وزرو الوزي هر یو ته د خپل منځ او د خپل تسبیح طریقه معلومه ده او دا ټول چې سکوي الله دا غینه خبر وي او هغه د اسمان نه د هغه غرونو په وجا کم چې پاغې کې اوچت دي غلې راوروي بیا چې چاته نقصان رسول غواړي هغه ته نقصان رسوي او چې د چانه بچ کول غواړي داغه نه بچ کوي داغه د بجلی پړق سترګې برېخوي البته کچری حق د دوی په طرف وي نو بیا رسول الله ډیر په فرما بردارۍ سره راځي آیا د دوی زړونو ته د منافقت مرض لګیدلې دی او کو په شک کې پریوت دي او کدا یره ورسره ده چې الله او داغه رسول با پر ظلم وکړي لیکن که تاسو مخ اړوي نو خپوه شئ چې پر رسول باندې کم سیز فرض کړی شوی دی داغه ذمہوار هغه دی او پتا سو چې کم سیز فرض کړی شوی دی داغه ذمہوار تاسو یې او کو داغو اطاعت مو وکړو نو پخپل با سملار بیا مو مې او داغوی د پاره با داغوی هغه دین په مضبوط بنیادونو ودروي کم چې ورلا الله خوخ کړي دي او داغوی موجوده د یری حالات به ورلا په امن سره بدل کړي بس هغوی دي زما بندگی کوي او زما سره دي سوک نشری کوي او سوک چې د دین ورستو د سحر د مانځنه مخکي او د غرمې سو وخت چې تاسو خپل جامې وباسئ او د ماسختن تمنځونه رستو دا درې وختونه ستاسو د پاره د پردې وختونه دي د دې وختونو نه رستو کو هغوی به اجازه راشي نو نه پتا سو سو ګناشته او نه په هغوی تاسو به د یو بل کر بار بار ضرور ځای راځي د غشان الله تعالی ستاسو د پاره خپل حکمونه واضح بیانوي او کله چې ستاسو بچي د عقل حد ته ورسي نو پکار دی چې په هغه طریقه دراتلو اجازت غواړي په کومه طریقه چې داغوي مشران اجازت غواړي دغه شان الله خپل آیاتونه ستاسو وړاندې په وضاحت سره بیانوي او هغه خپوه دی او د حکمت خاوند دی هیڅ ګنا نشته کو یو ډون یا یو ګډ یا یو مریض د چا د کور نه خوراک وکړي او نه په تاسو باندې په دې کې څه ګنا شته چې د خپل کورونو نه اخري یا د خپل پلار نیکو د کورونو نه یا د خپل مور او دنیا د کورونو نه یا د خپل ورونو د کورونو نه یا د خپل خويندو د کورونو نه یا د خپل ترونو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د پلار د خويندو د کورونو نه یا د خپل ماماګانو د کورونو نه یا د خپل تروریانو د مور د خويندو د کورونو نه یا د هغه کورونو نه چې کنجیان ستاسو په اختیار کې وي یا د خپل دوستانو د کورونو نه پدې کې هم سګنا نشته چې په یو ځای شریک خوراک کوي او کو جدا جدا البته کله چې کورونو ته ورننوځي نو خپل خلکو ته سلام کوي یعنی د الله د طرف نه پری د برکت نه ډک پاکیزه او د خیر دعا وایي دغه شان الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي امید ده چې تاسو به د عقل نه کار واخلئ او کله چې د یو اجتماعي کار په موقع د رسول سره وي نو د رسول د اجازت نه بغیر نزي بشکا کم خلک چې ستانه اجازت غواړي هم هغوی د الله او د رسول منون کې دي نو هر کله چې هغوی د خپل زینو کارونو په حق لا ستانه اجازت وغواړي نو ته چې چاته اجازت ورکول غواړي هغه ته اجازت ورکوا اے مسلمانانو تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم بلنا په خپل مینس کې د یو بل د بلنې په شان مګنئ الله په تاسو کې هغه خلق خپې جنې څوک چې د یو بلنا پنا پنا کیږي او غلی غوندي او خوېږي څوک چې د رسول د حکم خلاف ورزي کوي هغه له دایره پکار ده چې پس فتنه کې غیر نشي یا پری دردناک عذاب را نشي خبردار شئ چې پزمکا او پاسمانونو کې سدي هغه د الله دی تاسو چې کم حالت کې یې الله ته هغه معلوم دی په کوم ورځ چې خلک هغه ته واپس روان شي نو چې هغه یې کړی دی هغه ټول به ورته وخی هغه د هر سیس علم لري